وښیم موږ ورته وویل ولې نه ای د الله رسوله ویلې له الله جل جلاله سره شریک نیول او د مور و پلار نافرمانی کول هغه تکیه کړې وه نو راکښېناست او ویې ویل، واورئ! او درواغ خبره او په درواغو ګواهي. دا یې دومره ډېر ځله وویل چې اخیر موږ ویل کاشکې نور غلی شوی وای. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نيولی دي دا د دګمريانو کورونه نن دوشنبه د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ربيع الثاني د میاشتې اته ویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له پنځلسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملي اثر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د خوست ولایت په قلندر کې رینجر ویجاړ اته تن عسکر مړه او ټپیان شول د بلخ ولایت په چاربولک کې پوسته او پراخه سیمه فتحه د دوو قمندانانو په ګډون شپږ اربکیان مړه او ټپیان شول د نیمروز ولایت په دلارام کې په اکمالاتي کاروان برید شوی چې په ترڅ کې یې پنځه ټانکر ویشتل شوي دي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې ټانګ ویجاړ او پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د غزني ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یادې ولسوالۍ د کشف آمر محمد عالم ووژل شو. د خبرونو تفصیل د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې پوسته او پراخه سیمه فتحه، د دوو قومندانانو په ګډون شپږ اربکیان مړه او ټپیان شول له بلخ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند د سلبارون په سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدین له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې د برید په پایله کې پوسته فتحه او یاده سیمه چې خورا ستراتیژیک موقعیت لري په بشپړه توګه د مجاهدینو په کنټرول کې شوه په جګړه کې د قومندان په ګډون څلور تن اربکیان ژوبل شول او یو تن اربکی له منځه ولاړ په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی دغه راز پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند ازبکي دیاس سیمه کې د شریرو اربکیانو په مهم قومندان اکرم خان د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو د خوست ولایت په قلندر ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ اته تنه عسکر مړه او ټپیان شول پرون ماښام شاوخوا پنځه بجې د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند دوه مند سیمه کې د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه چاودنه د ګوډاګیو عسکرو په هغه کاروان ترسره شوه چې د یاد ولایت موساخیل ولسوالۍ ته اکمالات رسول خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ اته تنه عسکر مړه او ټپیان شول. همداراز د یاد ولایت مرکز اړوند له کڼو تاتري سیمه کې د کمپاین په عسکرو چې پلي روان وو، د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې یو تن عسکر سخت ژوبل شو. وروسته د ژوبل شوي عسکر د لېږد په موخه د چاودنې ځای ته نور عسکر راغلل چې د مجاهدینو له لوري د اېښودل شوي ماین په مټ بله چاودنه وشوه. د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی. د فراه ولایت په مرکز کې پوسته فتحه د قومندان په شمول شپږ تنه پولیس مړه او ژوبل شول. د فراه ولایت د مرکز اړوند د دوهمې حوزې د مزدورو پولیسو په پوسته بېګا شپه وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت د قمندان عبدالواحد په شمول څلور تنه پولیس ژوبل او دوه تنه وژل شوي پولیسو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي په پوسته کې یو ثقیل څلور موټر سایکلونه او ګڼ شمیر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي د نیمروز ولایت په دلارام کې په اکمالاتي کاروان برید شوی چې په ترڅ کې پنځه ټانکر ویشتل شوي د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ مرکز ته څېرمه تېره ورځ مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن په اکمالاتي کاروان وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې پنځه د تېلو بار ټانکر وویشتل شول چې ټول تېل یې وبهېدل. په پېښه کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. د یادې ولسوالۍ اړوند د حاجي ولي جان پمپ په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د مزدور دښمن پر راحصاره شوې قوه وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. تېره ورځ هم په یاده قوه برید شوی و چې له امله یې یو ټانګ ویجاړ، یو مزدور عسکر قتل، دوه تنه نور ژوبل شوي وو. یاده قوه له تېرو یوولسو ورځو راهیسې په سیمه کې د مجاهدینو د بریدونو له امله راښکېل ده او یوې خوا ته هم حرکت نه شي کولی. د زابل ولایت په ارغنداب او میزانه کې شوبله ویجاړه، پنځه تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د شنو ټاټو پوستې ته څېرمه بېګا شپه دوولس بجې د مزدور دښمن د ګزمې په شوبله د خښکړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله تخریب او په کې ناست درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د همدې ولایت د دایچوپان ولسوالۍ د ځنځیر په پوسته پرون غرمه وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ژوبل شول. او له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سرخسنګ په سیمه کې پرون سهار نه بجې د بلوداد د پوستې په مزدور عسکرو غبرګې چاودنې ترسره شوې د چاودنو له امله څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د متي د کور په پوسته د دراسکو په مټ یو تن مزدور عسکر وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. وروسته مزدور دښمن په شاوخوا سیمو ډزې وکړې چې د بند کلي یو تن سپین ږیری دوست محمد اکا پکې سخت ژوبل شو. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې ټانګ ویجاړ، پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان شول. پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ اړوند د پتې مینه سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په وسیله چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ یو تن عسکر ووژل شو او څلور تنه نور ټپیان شول په پل خمري کې دوه ټانګونه ویجاړ څلور تن عسکر مړه او ژوبل شول له اطلاعاتو سره سم پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د بغلان ولایت پلخمري ولسوالۍ اړوند ډنډي شهاب الدین په خالزیي سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې یاده قوه نوموړې سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله او د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه. د جګړې په جریان کې قوه وځپل شوه او په شا وتمبول شوه. په نښتو کې د دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ یو تن عسکر قتل، درې تنه نور ټپیان شول. په جګړه کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د فاریاب ولایت په خواجه موسی کې څلور مزدور اربکیان ژوبل او یو ووژل شو. د فاریاب ولایت د خواجه موسی ولسوالۍ اړوند د ګدای قلعه په سیمه کې بېګا شپه دوې بجې څلور تنه مزدور اربکیان د لیزري وسلو په مټ ژوبل او یو یې ځای پر ځای قتل شو. مزدور دښمن پرون سهار په سیمه کې د ملکي خلکو یو کور ته اور ورته کړ او په بشپړه توګه یې سوځولی دی. د کونړ ولایت په ناړۍ او سرکاڼو کې د دښمن په پوستو بریدونه ترسره شول. پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند د غازیانو ګټ سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. دغه راز پرون غرمه شاوخوا دوولس بجې د یاد ولایت سروکاڼو ولسوالۍ مربوط مڼو کنډو سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته مګر دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د یاد ولایت د چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګل څلک سیمه کې د بیس په قومندان د مجاهدینو له لوري برید وشو. برید هغه مهال ترسره شو چې یاد قومندان د ګل سلک سیمې له بازار څخه د بیز په طرف روان و. د خبر په اساس د برید په پایله کې یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. په خبر کې همداراز ویل شوي چې پرون ماسپرین مهال په یاده سیمه کې وحشي عسکرو د ملکي خلکو په کورونو د هوانونو په وسیله وحشیانه بریدونه ترسره کړل چې له امله یې دوه تنه ملکي وګړي ټپیان شول. همداراز یو بل خبر زیاتوي چې د یاد ولایت د چپې درې ولسوالۍ اړوند کرنل سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. ماین هغه مهال وچاودید چې یادو عسکرو یې د شنډولو هڅه کوله. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو په یادو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید هم ترسره شو چې له امله یې یو عسکر له منځه ولاړ د غزني ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یادې ولسوالۍ د کشف پامیر محمد عالم ووژل شو د راپورونو په اساس تیر ورځ د غزني ولایت مقر ولسوالۍ کې د یادې ولسوالۍ د کشف پامیر محمد عالم باندې چې زیات وحشي او ظالم کس و د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي برید ترسره کړ د ترلاسه شوي راپور په اساس په یاد برید کې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او د خپلو ناوړه کړنو په سزا ورسېد. راپور زیاتوي، نوموړی د مجاهدینو تر جدي تعقیب لاندې و، چې بالاخره پرون ورځ د مجاهدینو په یاد بریالي برید کې له منځه لاړ او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند. همداراز یو بل خبر وايي، چې د یاد ولایت مرکز اړوند د احمد اباد سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه عسکر ژوبل شول. له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د قره باغ ولسوالۍ اړوند د عبدالله ګل سیمې اوسېدونکی د تور په نوم یو تن موټر چلوونکی د شریر اربکیانو له لوري په خورا قساوت او وحشت سره شهید کړل شو. نوموړی د غزني له مرکز څخه د کور په طرف روان و چې د شریر اربکیانو له لوري سخت شکنجه او شهید کړل شو. د هلمند ولایت په ګرمسیر کې دوې شوبلې ویجاړې، دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خرکو سیمې ته پرون سهار وختي ګڼ شمېر مزدور عسکر، پولیس او سنګوري اربکیان د خپلو بهرني یرغلګرو بادارانو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په موخه راووتل چې د مجاهدینو له مخامخ بریدونو او د خښ کړای شویو ماینونو له چاودنو سره مخ شول. تر دې مهاله د دښمن دوې شوبلې په بشپړه توګه ویجاړې شوې او دښمن ته د رڼا مرګ ژوبله اوښتې ده. د پېښې په اړه نور جزیات به وروسته خپاره شي. د یاد ولایت د سیدانو په سیمه کې پرون سهار نهه بجې دوه تنه مزدور عسکر د دراسکو په مټ وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. همدارنګه د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې پرون سهار لس بجې دوه تنه مزدور عسکر یو په بل پسې د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د سرپل ولایت په سیاد کې د شریرو اربکیانو یو قومندان وژل شوی. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ اړوند د چشم شیرین په سیمه کې تېره ورځ د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د میرزا اولنګ د اربکیانو د قومندان شریفي ورور مهم قومندان ګل محمد ووژل شو. په پیښه کې دښمن ته نور تلفات هم اوښتي خو کره شمیر یې نه دی ترلاسه شوی. په سیدآباد کې یو عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی. پرون مسپښین یوه بجه د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلوماتو په اساس په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی.